فحل دا دغه مړه ته ویل شي دا شزه مړه سوي کنه فحلی انده ای انده سوي کنه چې برړې شي کنه فحل دې مړه ته ویل شي دا شزه مړه او اکیما مړه نه چې کیم دا کنه میړه جما ور سره وکړو بیا د هغې جما د وجه نه حمل وشي بیا ولد وشي که نه بیا د هغې میړه نه د شودا بلل شي چې د شوده د دغې ښځې چې دي دا د هغې میړه نه دي که نه شم لکه ولد بلل شي که نه ولد داسې د شوده چې د کیم په دې ښځه شه شوي دي که نه دا د هغې میړه وله شوده بلل شي لبن الفحل که نه شه اشودا د هغې میړه یې که نه شه حرمت رضا چه دا دا ثبته دی بلکل اده رضیع خدا ده مرضعه چه دا کی مڑه دا کنه شا چه فحل ویتا ویل شی کنه ده ایغه مڑه سره حرمت رضا ده ده غیر رضیع ثبته دی کنه ثبته دی کنه شا بیا زنه خلق دا سوی چه ده مڑه سره حرمت رضا نه ثبته دی ده مرضعه سره ثبته دی چه دا کی مش ده تایی ورکڑه دا خود مڑه سره چه کم ده کنه حرمت رضا نه ثبته دی امام بخاری صاحب رحمه الله په دې خلک باندې رد کو کنه شا کنا لکه سرنګ د مرزعه سره چې کیند د حرمت رضا ته به دې دې د رضیع دارنګ دغه مرزعه د مړ سره کنا حرمت رضا کې دا د سبې دې کنا دغه رضیع بهر حالا د مرزعه سره حرمت رضا ثابت دي د مرزعه د اصول او د فروع سره ثابت دي د مرزعه د مړ سره حرمت رضا ثابت دي ده اغه مړه چه اصول و فروع وی ده اغه سرا حرمت رضا ده ده غرازیان ثابته جی کنا باب لبن الفحل لبن الفحل صدا کنا ده ایس یو اصطلاح گرده ده لده کنا لبن الفحل لبن الفحل سمنا حرمت رضا ده ده اغه مړه سرا اغه مرده ده مړه سرا چه کم ده کنا حرمت رضا ازدازن مرد که جی کنوی ظاهری ده چکی مانا خدا ده چه شودا ده ده غی چه کم نه میڑه ده مرضعه کنه شا و چونکه ده مرضعه شو ده ده دنه دی بیا دا شو ده ده رضی خوش شلی دی بیا چه دا شو ده شلی دی بیا ده شو ده ده وجنه لکه مرضعه سره حرمت رضا سبیتی دی و دا شو ده خو پا مرضعه خی دنه شوی دی کنه ده وجنه ده سره حرمت رضا چه کم ده کنه سبیتی دی ده کسی نه خبر فامرنی بیا رسول برک امر وکړو موتا په دې باندې ان اذن له یزه جزات ورکه چې کله کنه دتا کنه دا امر یې تو کړو چې نه دار نه وتای چې دا ته محرم نه ده دا در باندې نه وتای چې دې ته چې کله کنه اجازه ورکا اچھا ایز ګرا اې دغه رضای پلور اې دې رضای پلور وریر بیا دیگه چه کم ده کنه پلور چه وی رضایی پلور آخو پا طریقه اولا سر ده محرم نده ایغه خو خدا نه کا حرام ده ده محرم نده خو خدا چه کم ده کنه دخل دای سی چه ده بالقوائیس ده داینه ده لبن الفحل حرمت رضا ده ایغه میڑه ده مرزه دا ده حدیث نه بالکل ثبت شولا ده که چه ده وریر حرمت رضای چه ثبت دی ده ده پلور چه ده کنه رضایی پلور ده حرمت رضا خو خدا ثبت دی باب شهادت المرضعات شهادت ده مرضعه کنا مرضعه چه شهیدی کو کنا او چه ده تا موت آئی ورکڑا ده ده او پا خپل فعل بند شهیدی دو خود مرضعه پا خپل فعل بند شهیدی قبله دی کنا شام مرضعه پا خپل فعل بند شهیدی قبله دی پوده جوالا خبره چه خلیل مرضعه پا کول سر حرمت رضا سبتی دی کنا سبتی دا کو چه خبر دو کنا چه میر احناف دا سوئی چه خرید مرده پا کور سر حرمت رضان ثبتی دی بلکه کنا احناف پا کتابه شویه چه و حجته حجت المال ده مال ده ثبتا ولی چه کیم حجت تا اغا ده رضا ده ثبتا ولی حجت یا ده امال ده ثبتا ولی حجت نشه ده چه دوا سری شهیدی بکو یا یو سرائی او دوی سده شهیدی بکو دا ده مال ده ثبتا ولی حجت تا کنا دارنگ رضا چه ثبتی دی په دې باندې وایي دوا سړي شهیدي کو یا یو سړی او دوه شزه او که دا دوه شزه څه کوي یو مرده یا خیر نه وی نه مرده آیا کنه خپل غیر یې که شهیدي دا خدا قبلې دي کنه خو نه صاحب دی پیراوی یو سړی دوه شزه وی په دوه شزه څه خیر نه کوم مرده یا وی دا کنه او د احناف په نزدیک یو نه ګوشه د مرده په شهیدی سره حرمت رضا دا نه ثابت دی کنه سزا نه خلک وی ده خالد مرده کنا په شهیدی سره حرمت رضا ثابت دی د امام بخاری صاحب دا غارا عملی می دی چې دا یو چې خالد مرده په شهیدی سره حرمت رضا ثابت دی لکه دا حدیث چې کیمره وړه نه کنا په دې باندې دا استدلال کو دوسی کوي وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ايوب بن عبد الله بن ابي مليكه قال حدثني عبيد بن ابي مريم عبید ابن ابی مریم دای دا حدیث نقل کوي عن عقبه ابن الحارث کنا شا از دا کسه یوتا عبد الله ابن ابی ملائکه دا حدیث د چا په واسطه سره ورودل ده د عبید ابن ابی مریم په واسطه سره یار ورودل ده د عقبه ابن الحارث نه کنا قال اذن عبد الله ابن ابي مليكه ولدي دا ډایرکټ مې د عقبانه چار وې دلا د الله مله ریغ نه درته یو دی کنه په دې عبید ابن ابي مریم په واسطه مې چې کیمه وې دلا د عام شو یو دی کړه د زکه دا غدي اشعار نه کل کوم قال ابي عقبه ابن الحارث صاحب ویلي دي دا صحابي ده تزوجت امراه مو په نکاح کړل یو شزه د خدای په خوره اول مې نکاح کړای نه شو مين دا مې نه شزه واس مې نه لالو د خدای په خوره مې سیوا شزه سره نکاح وکړلو فاعرض عنه رسول برک مخ وړه ولو ایدنه کنه جواب یې نکړو ور مخ یې نه وړه ولو بیا تر بدل شو دا مخ سره خپل وی چې بیا فاتیده من قبل وجهه رول ورغل رسول برک ته طرف د مخ دې نه د مخ طرف ته بیا ته بدل شو قول ته مو ته وی چې دوست ته خدای انها کاذبه تند شدا دروز دین یې د سره په دروي راوي چې متایید کړه دا قال رسول برک ته فرمیل کیف بها بیا دا کیسه چې دو کوچ مو ته زوی سره د دای در کړه دا سره بیا سرانګې بیا شوه سره یې سره دې زئی خیر دې دو اې دې سره سرانګې ته چې کیم نه کنه په یو دی وستاګه کې ومن کو حاوې بیلې دا عنکا پرېته دا سودا عنکا دې زون نه منه جدا کا دې زون نه کنه ما دا زون سره یې سوا کنه اچھا جی واشار اسماعیل اسماعیل وینا کنه دا غراوی ده حدیث چه کم ده کنه دویام روی اسماعیل ابن ابراهیم کنه دا اسماعیل چه کلا چه کم ده کنه دا غا حدیث بیان اولو دا غاوی یهی کنه دا علی ابن عبدالله یهی دا والا والد بخاری استسره کنه علی ابن عبدالله علی ابن عبدالله وی چه واشار اسماعیل موتا اشاره وکره اسماعیل چه دای ارنکل کوی اغا اسرا دی غیستو دا خبر چه اغا ایوب دا و ایوب ارنکل کولا اغا اسرا دی عبداللہ ابن ابی ملیکا اغا نکل کولا اسرا دی عبید ابن ابی مریم اغا نکل کولا اسرا دی عقبا کنا و اغا نکل کولا اسرا دی رسول مبارک کنا دا اسرا دی رسول مبارک نرو غلیو دا دی چه کسی دا یوه څه ده کنه چې دا کیسه وکړه دې په سبب سره رسول مبارک ته وی چې دعها عنک کنه پرېږده دا څه ده ځون نه کنه چې دوی یې چې متای در کړه دا کنه دا کسې څه شهیدی نه ده شویه ځکه چې شهیدی و چې شي د قضیب مجلس شي اې دې څه ده په قضیب مجلس شهیدی نه ده کړی رسول مبارک ته نه درو غلی ده ده پا کیر چه ویلی وی ده عقبہ ابن الحرس ده پا کیر چه ویلی وی چه متعی در کرده ده کنا ایک ازی مجلس خو نشتا چه ایک ازی مجلس چه ده سیدی کریه وی شهادت نشتا اخبار ده کنا خلی خبر ور کرده او په اخبار سره خدای کسی آسان سبه ده دی چه لاس کسا خبر در کوئی چه شهادت نهی پده سره خدا نسبه ده دی کنا دیو جنا سیدی نشتا چه ده جنا خود ایوه سده سیدی کبیل کرده کنا بلکه دا د احتیاط دی وجه نه رسول مبارک په توی چې اور جز دو وی چې متای در کړه دا سره په احتیاط وکړه چې کیم دا کنه شای احتیاط دا ده چې بل خدا باندې کاه کا چې کیم دا کنه اگر که مثلا تو دا فتوی په لحاظ سره دې سره تم کېدل او استاګه راو دا یا خو چلو تقوا وکړه کنه احتیاط وکړه چې کیم دا کنه دا سره چې کیم نه کنه لره کا دې نه نه شهیدی کی صدا دې نشته چې ته یې وسه شهیدی کوي لکلا اسه د احتیاط ته وجنه رسول الله برکت او بابا یحل من النساء وما يحرم هغه چې راودي د شزونه نه هغه چې حرام دي کنه دغه بیان وقوله تعالی ودا باو د برید د کول الله پاک لوی شه یا الله پاک فرمای چې حرمت علیکم امهاتکم حرم کړی شوی دی په توز باندې مان یې تو سوا بناتکم لینا یې تو سوا اخواتکم خوان یې تو سوا عماتکم واده پلاره خوان یې تو سه کنا ده پلاره خوان یې نه چوي کنا وخالاتکم واده مان یې خوان یې تو سه چاله مر خوان یې دی کنا او نرا و امهات نسائکم کنا او ورزه کنا آیات تا کنا والمحسنات من النساء دول پیرا بشو خوری دا کنا پینزم سی پوری تا کنا آخر شردیمی دا دعای تینا جا ختمی دی چه ان اللہ کانا علیما حکیما ایدی غزیر سداد محرمات بیان دا کنا شا او دا ویسه چه دا کیونو غلی چه والمحسنات من النساء دا پینزم سی پوری اول سر صدا کنا شا ایدی محسنات اینا سیک مراد دی کنا شا محسنات نه هغه شذو نه مراد دی او چې هغه خوند وی کنه من کو هی وی کنه شه په ویری کنه من کو هی وی خوند یی وی چې کیم دا کنه دې سره نه کا حرام ده چې پر دې من کو هاوی ا پر دې من کو هی سره خوند یې روندای دا نکاح دې تر ودا نشکرای نکاح سره ول محسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم دا ویری کنه دا الا ما ملکت ایمانکم حضرت انس صاحب چې کیم دا کنه دا داس وی کنه چې دا کرای چې اکار کبل چې ته ور پر کا کړی وی یا خو ته خپل بیا استعمال وای شي چې کیند او خپل چې استعمال شي دې کې دا نه کا ته ورنان کړو کنه شا یو یا مثلا نه تو وینځلو کنه شا ا تو وینځلو مثلا زید دې ور پر کا کړی دو کنه شا ایسه دې راورس چې دا تو وینځ چې دا زید دې ور پر کا کړی دا په دغه باندې خرڅ کړل کنه شا ا په بکر دې خرڅ کړل ایسه په بکر دې خرڅ کړل دا بیع دی چه وکرلا دا بیع دا په حقیقت شه ابطال دی نکاح دی دی دا لکا نکاح دی چه بطل کرلو کنا ایس چه دا چا دینا وکرلا اگر کده این زمن کو حوا یا رضای نو دیور پر نکاح کریا و حجی دا چا دینا وکرلا نکاح ختم شو دا ایس استعمال وائشی کنا الا ما ملکت ایمانکم انس صاحب دا غا جی کم دا کنا منا لکا تو چه کفی وقال انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس صاحب لی دی چه والمخصنات من النساء یا بردی وینځه د بل جدا ورته نکاح کړی د رستو ته وکړه دا بیا چې دا بالکل کرا نکاح به تل کړو به چې ته استعمال اول چې دی دا راو دی کنه دای دا شوی اچھا جی دا د حضرت انس صاحب را د سوچ کې کنه او لکه نه راځي کیندا کنه جمهور چې کیندا کنه اپ دیونه دي چې نه دی نه چې کیندا دا وینځه چې مراد د چې مثلا خو بیا دا غلی چې استمرار ولی سری دا راولی و استمرار په یو حی سره کې کنه استمرار په یو حی سره ضروری ده نه را جمهور دا سی خو انا ته وی چې نه د خپل وی زته چې چاته در په نکاح کړی دو دا غنه مراد دا استمرار وایش وقال ولا تنكح المشركات او ما په نکاح کوي تو سه مشرکات شزه دا ما په نکاح کوي حتا یؤمننا حتی که چه ده ایمان لوری چه ایمان یه سه پر نوی رو وڑا یانا دا مشرکات شده جه کیم ده کنا ایده غی سر نکاح نظره و وقال ابن عباس عبدالله ابن عباس سویلی چه ما زاد علا اربعین فهو حرامون آغا چه زیوتایی پا سلویره بنده سلویره شده پر جه کیم ده رو دی خو پا سلویره شده نا زیوتایی دا حرام دی کا امه لکه میر ده چه پا ده بنده حرام دو لیر ده پا ده بنده حرام دو خیر ده پا ده بنده حرام دو دا ده مسلویره رضی تای آغا جه کم ده دا حرومه دی کنه لکه میر چه سرنگ حرومه ده وقال لنا احمد بن حنبل وقال لنا احمد بن حنبل او ویلی دی امام بخاری سوی چه میش دا امام احمد بن حنبل صاحب امام احمد بن حنبل صاحب نا امام بخاری صاحب پدره زای چه روات نکل کرده یو کتاب المغازی سے نکل کرده ویلی کنه او یو چې کیم نه کنه نه یو کنه مخشه چې کیم نه کنه کتاب المغازی سره نقل کړل دا نه هغه مرفوع روایت ده یو دا غلی چې کتاب النکاح سره نه نقل کړل دا موقوف ته دا موقوف روایت ده کنه شه او بل ورځ چې کتاب اللباس سره چې کیم نه کنه ردی میدا به بخاری شه به درې ځای چې کیم نه روایت نه نقل کړی دي فامخشه مرضی ولا مرفوع ده رسول مبارک در رسول الله دا موقوف ده کته خو اصل سے دے سحر دے وجنہ ٹولے ندی حرم ہے زنا دے رضا دے وجنہ حرم ہے دی خو پا رضا ہونا دے سحر یا مجزن اطلاق کھڑا دا کنا سا سوچ میں دا کنا مطلب دا دے جی دینا صبر استعینت صبر سرا خو یا دے سر گرا دے زم گرا پر استعینت سرا او یا دے گے ای دے راو دلے جی کم دا کنا رستعینت سرا کنا نیر بیا دا نیرا او کس مبا دے آیات سے جی دا کم رو غلی دی کنا دیتا سحر ویل خدا او کس مجی کم دا دے گے سرګرات دی وجنه او د رضا دی وجنه دا حرم دی وجمع عبد الله بن جعفر بین ابنت علی و امرأت علی او جمع کولا کړو عبد الله بن جعفر صاحب عبد الله بن جعفر صاحب چې دغه جمع کولا کړو بین ابنت علی فلمان دی لیر دی حضرت علی صاحب شه او فلمان دی شزه دی حضرت علی صاحب شه سوچ کیم حضرت علی صاحب چې کله وفات شو کنه د حضرت علی صاحب شزا په نکاح کړی و د حضرت علی صاحب لیریا په نکاح کړی و کنه شا خو لیریا د فاطمه بی بی نه و کنه شا ا د فاطمه بی بی لیر سو زینب دا په نکاح کړی و او شزا بلا شزا و کنه لیلانا ملا کنه شا بلا شزا دو کنه شا دا چې کله حضرت علی صاحب وفات شو دا شزا چې کینده و د لیر دا دوی سره چې کیم ده کنه د سره جامع کړی دوی سره چې کیم ده کنه په نکاح کړی وي کنه دا راوړي کنه شا یو سړی مثلا مړ شي کنه یو شدا پته شو یو د بل سره نه لیر پته ده بل سره نه کنه یا بل سره لیر آتو په نکاح کړه او دا سره چې کیمه ده پته شو لا کنه دا تو په نکاح کړه دا چې کیم ده کنه راوړي کدان دی راو کنه شا نه راو راوړي کنه شا راو تاسو کېر شا دا شوی کنه شا غا چې کیم ده هغه عبدالقادر چې کیم ده کنه هغه داس کړی دی کنه اچھا جی جواب کولا کړه عبد الله بن جعفر پلمان دی غلیر د حضرت علی صاحب شه خالیر یو د فاطمه بی بی نه زینب نه مدا او پلمان د سره د حضرت علی صاحب شه اسدا چې والا اعلان مدا کنه دا جمع کړی وی سره وقال ابن سیرین محمد ابن سیرین ویلی چې لا باس به نشته بوک چې کیمدا کنه په دې سره وکرهه الحسن مرتا حسن بصری سے یو ورځ د مکروه ویلی دی چې د یو سړی ته سزا وي او د بل سزا را لیراوي دا دوا سره چې سره جمع کوي دا مکروه دی یو ورځ مکروه ته ویلی ثم قال دین ورسیا یو ویلی چې لا باس به نه نه نشته ته بوک په دې سره کنه دا جمع کوي وجمع الحسن ابن الحسن ابن علي بين ابنتي عم جمع کولا کړو حسن ابن حسن ابن علي یوا ده عمر لیروا بلا ده محمد لیروا کنه سا دا ده دوی تری لینا اے ده حسن چه دا ده بل حسن زیائی ده کنه اے ده پنه کخ کریه وی دوی سره کنه سا سوچ مدا کنه خوش دا مکرائی چه چه یوا ده ده یو تری لیروی بلا ده بل تری لیروی کنه دا او سره جمع کوایش فی لیلتین چه کم ده کنه فی واش پشه چه کم ده کنه دا نکاح یه سره کرا و چه کم ده یوی سره ده بل سره قال ابن عباس عبد الله ابن عباس ته ویلی دی چې اذا زنا به اخت امراته سواحت چې زناو کو یو سړی د خیر د شزه خپل سره د خپل شزه خیر سره زناو کو او لم تحرم عليه امراته نه حرم دی د په سبب سره په د باندې شزه دی دا کنه شزه په دې سره نه په حرم دی کنه شام میرا دا مذهب دا ويروان يحيى الكندي ونقل شوی ده یحیی کندی نه نقل کوي د شعبی نه و نقل کوي او د ابي جعفر نه د شعبی او د ابي جعفر دوی سره نه نقل کوي فی من په حق دی هغه چې سیال عبد السبی چې دای مشکلې دي د وړي کې جن کی سره ان ادخله فیه دیر لواتت مرد ده کچره ده خیل کو ده ذکر پا ده شکانا مطلب ده چه لواتت ور سره وکو بیا دا خبره کړی دو چې فلا يتزوجن امه نه دا په نکاح کوي دا سړی دا لوتی سړی څه دا دا دا نه په نکاح کوي مېر دې دا کنه دا مېر دې چې کیم نه کنه نه په نکاح کوي کنه اچھا جی تو مې کو نه دا په نکاح کوي مېر دې دا کنه شام دا لکه دې چې کیم دا ابو جعفر صاحب دار آیا دو کنه او دې شعبی صاحب دار آیا دو هو امام بخاری صاحب وی چه و یحیی هذا دا یحیی سنه دا یحیی کندی چه دا شعبی نه دا روایت نقل کوي دا ابو جعفر نه نقل کوي دا یحیی چه دا غیر معروف نه دا نه دا معلوم کنه دا مجهول لکنه دی وای جنا دا دا روایت چه دا کنه دا دا مجهول سری روایت تا لم یتابع علیه ایده تا بذوری ندو کریه سریه پا دیگه روایت بنده چا دیده دا کسانه دو منلیه کنه چاوی دمو نه دا کسانو دو کری ہے دمو طبعات نشتا کنشا چیلی را خلقا پا دو پسی لوٹ شوی وی کنشا وقال اکرما عن ابن عباس اکرما صاحب دا عبداللہ ابن عباس صاحب نا دا خبر نکل کری دی چی ازا زنا بها سواختی چی زناو کو یو سرائی بها دی میر دی سز اخبر سرا دی اخبر سرا دی میر سرا زناو کو من کوشش وگنا بیا لا تحرم علیه امرأته نه حرم دی په دغه باندې چې کیم ده کنه میر ده ده کنه میر ده ده دا په دغه باندې چې کیم ده کنه نه حرم دی او ويذكر عن ابي نصر او ذکر کوله چې د ابو نصر د طرفه نه دا خبره چې ان ابن عباس ان لا ده تک ان لا ان لا ان ابن عباس چې عبد الله بن عباس حرمه اغه چې کیم ده کنه حرام بلل ده چه کم ده کنه ده غا فعل صدا کنه شا چه میر سر زناو که صدا صدا خلا صدا آدر بنده حرمی دی کنه ده ده وجنه وابو نصر هذا لم يعرف بسمائه عن ابن عباس دا ابو نصر تو نجد دا عبدالله ابن عباس سے ابن دا روات ابن کل کبھی کنا دانا دا معروف تو سماع دے سر دا عبدالله ابن عباس سے ابن چدد دا عبدالله ابن عباس سے ابن سماع کریے دو دیو جنا دا منقطع دا کنا دا غدیش یو وسطا پل مانسے خضب شوی دو کنا وروي عن عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض اهل العراق تحرم عليه ده بعض اهل العراق نه احناف مراد دي کنه دا وی چې حرمه دي چې کیم نه کنه دا شدا په دې باندې دې دې واجنه چې مېر سره زناو کو دې خوش سره چې زناو کو خپل شدا اپ حرام شول کنه دې دې واجنه حرمه دي مې ده نه په دغه مذهب ده وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه لا تحرم عليه نهر میری پده بنه حتی یلتزقا بالارض حتی که جه شاخی رای پمزکا کرے شاخی پمزکا پیرے سمنا دا اصد عذاب تکا دا کناف یعنی تو جامعو چه جماعو کرده شیه دیشه ده سرا مطلب دا دا بارا سیب دا سی یو چه خانی که مثلا ده خوش که مست وکرلو یا کشال دکللا کنا یا ده غیز پو بدل کرلا پده سرا نا رسول در بنده خرو میری و چه جماعو سرا وکی دی اوله چه کم دا خپلا سرا در بنده خرو میری کنا فمیر د احناف مذهب دا ده چې نه که مثلا چې کوم د جما دی ورسره وکړله که فشال یې کړله او که مثلا مس دی وکړو په شهوت سره که نظره د فرج د خیل ته دی وکړو په شهوت سره به د ټولې سره حرمت چې کوم ده که نه دا درې مې د خپله شو دی وجوزه ابن المسیب وعروه والزهریه ده طول دغه فعل دا جماع چه ده دا جهزه برزی ده دیگه چه بده سرنا حرمی ده چه کم ده کنا خفلا شده وقال الزهری عربی به سری کنه ربیبا اده منکوحه لیر تاویل شی کنه اده منکوحه لیر ده چوی کنه تو لیر نوی منکوحه لیر دوی ده بل میڑنا کنه دا ربایب چی دا حرم دی پتو سے بنده اللہ دی اغا ربایب فی حجورکم چاگا بی و پرورش دی تو سے شے اوی من نسائکم دی اغا شزونه دی تو سے نا دی شزونه دی تو سے نا اللہ دی اغا شزونه دخلتم بهن چا دخول کروی تو سه ادهی سرا اچھا جی وقال ابن عباس عبدالله ابن عباس سے ویلی چه الدخول والمسیس واللماس هو الجماع دا دخول شو دا مسیس شو دا لماس شو دا طول دی جماع تاویل سی کنا دا دی جماع دن مراد دو دا دا عبدالله ابن عباس صاحب چه کم دا کنا دا رایا دو خمیروی چه دخول جماع تاویل سی دخول دا خلوت صحیحات تاویل سی که جماع به کړی وي د مېر سره بیا چې کیم در ابي بادر باندې حرام ده او که جماع به نه وي کړی او خلی خیر وته صحیح حال کړی وي کنه د مېر سره بیا چې کیم در ابي بادر باندې حرام ده کنه حد شجی دا دی چې کسه یا دا د ربایه به نکاح سره کنه دا قرآن شریف سے حرام دا کنا وربائبکم اللہ فی حجورکم من نسائکم اللہ دخلتم بهنہ خدا دې ربای به نکاح چې حرام ده کنه اې دې سره دوا قیدینه لګولې دي کنه شان یو قید اخر شه لګولا دا سره یو قید په اول شه لګولا دا سره په اخر شه دا لګولا دا چې هغه به بدل باندې حرمت چې امیر سره دې سکړاوي دخول کړای کنه شا ٹھیک شو دا اخری قید دا په اتفاق سره احترازی دا کنه شا دا په اتفاق سره احترازی دا کامر سره دې دخول کړاوي دخول سمنا حلوت صحیحه یا جماع دا قید احترازی دا که دا احترازی نه دا کنه دا قید زنا حلقوی چه دا احترازی دا لکه اهل زواهر و دا ابن حضم صاحب دا دا کنه قول لا چه دا احترازی دا که دا میره پا پرواره سوی دا ربی با خو ټیک ته په حرام ده که د میړه په پرواله سره یې بل چا په پرواله سي په بل کېر شدو کنه بیا دا ربي باندې حرام چې کیم نه کنه په دې میړه دې مېر باندې کنه دې مېر مېړه سره کنه په دې باندې بیا د ربیبا نه حرامېږي که نه څه خو ډېره جمهور په دې باندې د میر مذهبه دا ده چې نافي حجورکم دا قید احترازي نه ده دا واقعي قید ده واقعا دا ده چې میر یې تو کرا روغله ده دوی اردریمي یې تو کرا کنه فاتو تربیت او پرورش تر دریمي ډېره دا احترازي نه ده که تو په تربیت او پرورش شوي بیا در باندې حرام ده که تو په تربیت او پرورش نه وي بلکې ورته بیا در باندې حرام ده کنه دا احترازي قید نه ده کنه اچھا جی ومن قال بنات ولدها ومن قال او اغه چا چې ویلي دي کنه چې بنات ولدها اغلینا د ولد د منکوحه د هغه میره د غیر منکوحه دا راځي د منکوحه څه دو من نسائکم اللتی دخلتم بهن کنه اغه منکوحه ولد ویو ولد ایده والا بیا لینا دی کنستا نو بیا دی تو ایده سی سر نکاح کرانا ایده سجی دی بل میرنا ولد دا او دی ایده ولد یا لینا دی بنات کے دی لینا دی دی اگا ولد یا ایغا لغا حکم دا لکا ایده من کو حید اخبر لینا چا سو حکم دا ایده اولاد دلینا یا اغا حکم دا کنستا نو بیشی دیره مثلا یو سه سره تو نکاح کرا دا اے دے سزے دے اخپل لینا ہے چا بل میرا نا لینا دی اے چا سو حکم دا تو ترہ ہو دی ندی رو لکا دے اخپل لینا ہے چا سو حکم دا دی لینا ہے یا دے بچیو نے ہے چا لینا بھی کنا دیگا بلکل لگا حکم دا آرہ دے میرا تا ندی رو بغاتو ولدها الینا دے ولد دے دے من کو ہے وکذالک حلائل ولد الابناء دارنګه چې کیم دا کنه هغه سزه دغه ولد د ابناء او یو د ابناء حلائل دي وحلائل ابنائکم هغه سزه د زمانه ده دوسه از دې سزه د تشي نشر دې از از دې سزه د نشر شي دا هر ودا کنه دا هر حلائل ابناء نو بیا دی نلری ادا په تربیت او پرورش بیا ربی بابه ته ویلا چې داینه کسا ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبه له ورکړی و رسول مبارک اغه ربیبه بلا ام سلمہ سره نکاح کراو کنه د ام سلمہ لیروا زینب بنت ام سلمہ دا زینب دا رسول مبارک ربیبه وکنه و ربیبه او حالانکه کفالت ته بل چا ورکړی و کنه بل چا تربیت او پرورش یې کړلو کنه ایا ستای تو رغبت په نکاح دی غلیر د ابو سفیان سے لیر د ابو سفیان سے کوه دی خیر وا دی ام حبیبه خیر وا کنه قال اه شو هل لك في بنت ابي سفيان قال فافعل ماذا بیا وکړه څه ځای چې تر په یې چې تور وخت ځکه کیندا کنه پنیر دی ابو سفیان سے سو وکړه بیا کنه سجر وخت پښتا بشه دغه روایت چې زینب بنت ابي سلمہ رضی بي په دې روایت کې درا بنت ابي سلمہ راول لکنه په روایت دا ولا چې دا درا نه مې دا کنه شام بل غنی مو ته دا کې سره سدلی چې ان کا تخت او تخد با پیغام دې نکاح ور کړي درا چا غلیر دې ابي سلمہ دو هغه په پیغام دې نکاح ور کړي کنه باندې نکاح کړي قال رسول برکت او فرمی چه ابنتا ام سلمہ دا خو حرام ده دا غا حدیث بیا وروړي دا یې کړه تیر شو کته یم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن قيل ابن شهاب ان عروه بن زبير اخبره ان زينب ابنه ابي سلمة اخبرته زينب کے دلیل دے ابو سلمہ دے دے خبر ورکا دا ہوئے دے عروہ دا چاہنا ام حبیبت رضی اللہ تعالی عنہ قالت ام حبیبت صاحب ویلی دی چکل دو معروض کو چیا رسول اللہ ان کا اختی پر کہا کرتا جی کم خیر دے مو چا غلیر دا ابو سفیان دو اغا لینا اخپل اونا چه کم ده کنا اغا خوان دی اخپل کنا دا اینه دوی خوان دی پر منس جمع کولا چه دا دانه ده چه کم ده کنا رو پا دیشه دا اینه ام حبیب سرا رسول مبرک نکاح کرو دی چه آده ابو سفیان لیر بتا وشنا رسول مبرک بتاوی چه نا دا خونه پا نکاح کرو دیگه چه تن سی پر پا نکاح شوی دی سرا خمود پا نکاح چه دا دانه ده رو Yeah.